الله خدای او کداغه شریکان چې اما یشرکون هغه شریکان بوتان جوړ دا کار چې الله خدای کنه کداغه شریکان خیر خدا خپل قومونه آباد کړی دي تبا کړی دي نو کنه نو الله شکر دا تر وته اه الله خیر ایا الله خدای اما یا هغه یشرکونهم چې دي شریکان جوړ په دې کلام کې وسري حذف دې په دوه مقابات الله عباد الله عبادت الله خير یو ذات راوستو اما ام عباد ما يشركون ایا الله خلق عباد الله خلق عباد هغه شی چې خلق شي نه ان یشرکون غایب شدا ام من خلق السماوات ام دلت سره وی منقطع دی متصل نه بل فمانا شو ام منقطع په دریو څه راځي کله په یواز هم د استفهام انکاری کله یواز بل کله په بل ا دلت بل او همزه یا رسول ته انکار ایا هغه چې پیدا کوي اسمونه او زمکه او دا او دا او دلته خبر خیر مغواړه دی دلته بیا فاتح شي امر خلق السماوات والارض خیر اما تشركون دا یو شو دا څه جار الله دلته په دې سره وتی امر خلق السماوات والارض الى اخره خیر اما تشركون دې بیا دې جار الله مرګ ولعل او لا ما اختاره جار الله نو په هر دې کې بلا فکر واسي اما خلق السماوات والارض خير اما يشركون اما تشركون بیا بده کوا اما جعل الارض الى اخره خير اما تشركون بلا کوا ام تقسموا او هغه څه چې پیدا کړی اسمانونو مکه بلکې دا پیغام بل خبر کو پیدا کړی اسمانونو مکه او دې دې دې موږ او ان دې دې ان دې الله دغه من خلقا تاسو په تر اسمان نه وبو تر ګړي په هغه باندې حدائق باغون حدیق البحر البستان دیوال ته چاپیری یو کنه زمخشری بستان دی چاپیر دی باغ نه دیوال هم یې ته وایي بلکې دا یو قوم دی یعدلون خلق برابرای د الله سره د سیمه نشي عدل کوي یا یعدلون د الله د توحید نه مخ اړي حضور کوي او ترجمه حضور کوي یا برابرون کوي ام من جل جاوه ام بل ا دغه پرېدما دا پرېده بل خبره کوم چا چې ګرځول زمکه قرار عین قرار ذات قرار او ګرځولي خلال حق په مس انهار ولي وجعل الله ته دی ولي اسمه را روات مضبوط مضبوط ورونه او ګرځولي کومه د بحران کې حاجت معنی دا غره ده کله خلق د الله سره کې دا غره ده اله مع الله ایا د الله تر بل معبود شته نه بل اکثر هم علم ام بل دا فرقه بل خبره کوم لتا ام په معنی بل دا فرقه ام یجیب الوصل ذات او یا اخی خیر ام ما یشرکون په هر کې بل خبره کوي ها څوک چې قبول کوي سوال په سوال کوي کی کله سوال کوي همزه د انکار قد ما تم لك نصيحت قبل وين پټول کې بدق شانتي ما تستويل هو ما يزشوا او جاب الله خبر شي اله مع الله افعل مع الله امك اما فعل هذا خير ام ما يشركون په هغه کې براوي تبي وخت ابن كثير نو قصه نقل کا یو سره دی هغه ما په کرای باندې خلقو خلق خلقو غلم جان چې روان شوم یو ځای ته نو هلته چې دا مې خپرګۍ ده او میران مونې کې راتلي پله ما ته یې ونه کتل چې چاره راوسته داسې مټې راکړي څه کوي بس تا وایي نو کنه نو ما سره وځي خدا دا قچر والا دا سامان سره والا څه ما رسوي وایي حافظ ابن عساکر في ترجمة الرجل حكى عنه أبو بكر محمد داود الدينوي المعروف بالدق السوفي یو سخت ته ورسېدو کنده دا پاتې دې مړ ما ته امسک اصل بغیر قتل دول شي د کوزې کوشو وتشمر بړې راوته دې او دا نه راغله کو سل سکینه مو چاړه راوځه او قصد ما ما ته منډه کړې خو را پسې ده ما ته مطالبه کچر والا را پېته مستاشو ما ته خو نه دی خو تاوج نه ما ما ته الله نو یریدا د عذاب نه نه مړ سوال څو قبلې څو دې قبول کې سوال د مستقبلي ځان او څه سوال او لکه تکلیف او تاسو ضرور مکه حاکمان ایا اله الله تشته بل اله مع الله افعل مع الله نشتري کلمه اما يهنيكم سوګر بل دا پیغام بل آ ته چې رښتې دلیل ته پیش کړ برهانکم برهان عقلی نه نقلی ابو برهان ته وایي په دې پوه شو چې ماته سمکه یقینیاتونه او دلیل ته پیش چې دا و معنا قبل چې دلیل سره وي ان الدعوه لا تقبل ما لم تنور بالبرهان چې کله تمن دعوه کې شیطان په پیش کې کنه چې کله مسله پیش کې نه دلیل پیش کې کنه دا شي شته نو دلیل ورته وایا نه دی واقف هغه چې اسمان کې دی ورنه کې د پښین سوا د الله په دې اصطلاح کې بیا راغلی ما نحواله پر من کې اوس څوک لاول بل لفظ ټول کو پښتانه بیا خبرې کو الله اسمان کې شته وای نه الله زمکه کې دی وای نه اسنات فلا منقطعه لا ولا من في السماوات نه دی واقف هغه چې اسمان کې پر مخ د غیب نه لكن الله واقف دی اسلام القدر اکه ته پکې بل شانتي اسلام متصله جوړه بنا بر تخیل څه مطلب دی چې اسمان او مکه هیڅ واقف نه غیب نشته دي او فرض الله پکې دین یا الله واقف دی لکه مخکې ویلو سم ویلي یو خبر خدا شورا چې موږ د دې تشکیل کې رښتا تر مخالف راشي دا څنګه خبرې کې اسلام متصل کوم متصل ته خبرې لا او په دې باندې چې منقطع ده کوم متصل کته متصل ده الله اسمان کې دی الله فرما کې دی هیڅ متصل ده متصل خو دې ته چې فرض په دې خاموش شمه نو دا متصل حکم د مسلمان نه وي نه یو اسمان کې څوک په ځمکه نو الله په دې نه کوي اسلام متصل اکته الا الله دا اسنا متصل شي اسلام منقطع ته منسوب دی ادله مرفوع ده نو کله ته متصل ده نو ما ته پکې ولا ته اکته منفصل ده منقطع ده نو د بنو تمیم په نظام دي مسله وکا هغه متصل تا او منقطع ته هم دواړه سوې مرفوع ته ویل شي یو خدا شو اکته متصل ده نو تحقیقا نو او تاویل یو کوم دا خبر په نحو نه پوهه کنه پوه نشو خبر دا ده کنه چې خو الله په اسمان مکه نه دی نو چې نشن اسلام منقطع شو نو الا الله هل الا الله ان ته الا الله نه منقطع دا خو د بنو تمیم په ځوان خبرې کو یا متصل دا او الله په اسمان او مکه کې شته بنا بر تعویل کچر پکې وي او یا په اعتبار د علم او قدرت د هیڅ غیر نواقف نه مگر کته دلیل چې غیر نواقف نه مگر الله نو بیا نور خلق تو غیبات غیبات حاصل څه دی اکته هر فرد نو بیا ترجمه شو چې بعد مغیبات نور ته معلوم دي کته پکې الغیب کې جنس اخلي نو جنس غیب الله تعالی تو خو نه اکته غیب هر غیب نو مطلب چې هر غیب نه معلوم او بعد مغیبات معلوم دي په دوه اعتراف یا د وحی په شکل یا د الهام په شکل یا تنو یو خبر شوا او بل جمله علم الغیب بلا واسطه كل نبوات مخصوص په الله پورې علم الغیب بلا واسطه کو کېلې شي په بلا واسطه ټول په الله پورې پاتې جو ګیان شو ګانو څوک شو کائنات شو څو دا لپاره اول خدای د باز غیبونه خبر شنه خیر فهم علم څه یقین ته ویل شي او یقین علم الله تعالی له یا هغه پیغمبران ته چې الله ورته او وحی چې وي وحی نه یقین شي په خبره باندې اقوا دي خو ویلې څه په شي یو په شي نو دې خګران دي ښا بدرې یو پانه ته ولا غوا نه په ولا غوا مثلاش وما شنو خبره اجر رسول چې کله وو تکي یو ځل په دې باندې د مردان د بغداد د بغداد نه بغداد یو عالم دی نو هغه پکې هم د مولانا ماتم یوسف زوی پر دې باندې صباح اسکاوخه او خاطفه هم پر دې ځان تاسو نه کړی علم یې خاص الله ده کنه دا باندې اما په کې اسلام دې څخه شي ټول اکته بعد له موږ واسطه او یا چې به جنس نو جنس شي نو بیا هو جنس هو ته معلوم نشي جنس ته ولې ته خو ولې الله ما نور دی اسلام متصله کې منقطع وي ما متصله نو متصله ولا چې الله پکې دن نه وي نو الله پس من مکه نه تاسو څنګه وشي اجه منقطع دی الله او صلی الله علیه نو ما دا منقطع لا او غیر مقیم یا متصله تعالی او متصل په دې معنی فرض کړه چې دې په دې اسمان او مکه یو ترجمه یا علم د قدرت الله تعالی الله په اسمان او مکه دی او خبر نه خلکو ایان وسم تاسو استرجمه وکړئ د سټیک ټکونه به خبر نه بیا به څنګه چلو شو ما ترجمه کې تاسو لري دي بیا وته ولای نو خبر نه دي چې کله به موږ بل دارک بل تدارک ایوه وای کافران کله چې موږ خاوري او آباد موږ موږ وستل شو خام خواله شم تر دا خبره او دغه مشران تر مخ کې نه دا مګر چې د مخکنو دي ورته وای وګورې پر مخ کې وګورې څنګه انجام به مجرمانو مګر دې کې په دې باندې چې نو څه په کوپر دي اما دې په تان غي کې مې ما دا نه کړی ته تصویر نه کوي وای کله به قیامت ورته پرشتي ورته پرشتي ورته وای عسى نزيد ان يكون قد ربي فلكم اکه صفت شي نفس غائبه دي طائفه غائبه دي نشته دی یو غائبه یو کلمه غائبه یو نفس غائبه یو جماعت غائبه صفت شي او یا غائبتین دا تا تانیس نه را په دې پوښې دا اصل کې سره صفت دی اوس اسم شعر نشتی پنا کې دي کې شي په اسمان کې او نه پزمک دا بس شي مستر لك فاتحه مگر په کتاب مبين اختلاف قرآن بیانې په تلو من اکثر هغه چې اختلاف او دا قرآن زیات او رحمت پر دې باندې او بشکره چې په سره کې موږ حکومت په خپل فیصلو باندې الله دې ور خاون کوي دې چې اعتماد وکړه په الله باندې بشکره په حق المبين جواب دې انك لا تسمع فا تمرو تخبره دلته وایي دا کافران مرګي برو برو تاسو چې ته مختار متور دې ته کوي کنه لاول به استشبيه وکي تشبيه نه پس څه کې استعاره زید د مړي په شان دی دی زید ناوي مړې ناوي زید کمایته کا پکې هم دی مشبام دی مشبا بهم دی و د شیوم پکې پیدا کا بیا وایا مشبا کا کوم مشبا به دې کا کوم ادا تشبیه دې کوم و د شیوم دې کوم مې هو مې نه حمل مې ذکر اسم الوطا کافران څو موت الله اول به کې تشبیه پکې دي په شان د موت دي او چې اورول خدشو نو سمع هم مرتبه ده په سمع باندې په اسماع باندې لسمع قرآنی په اسماع او اسماع کې نشته دی واستان سمع هم په مرتبه نشته دی او د الله اسماع شته نو د الله طرفنا چې کوم سمع راځي نو هغه په مرتبه شي بعض خلک خو اسماعیل نه پکړی دا سم هو نه پکړی خو ما سم مرتب کړه یو ته متابع او تابع ده چا د دې اسماء نو چې اسماء نشته نو سمع به څنګه راشي او د الله اسماء شته نو سمع مرتبه په اسماء د الله شته ده کله چې ما دا عبارت ټول په وخت نو ما درې عبارت مړه ټول خبرې نه اوري کله شه کله ما او تاسو ته اورو نه اوري او الله ته اوري نو اوري نو دا ټول خبره بیا پاتشو چې د مول او د علا المطلق هو کلام ناس مطلقا وسياتي ان شاء الله تابشي نو دلته په یشتمجل کې یو کوم په دسمه صفحه ده نو دلته په تفصيلات کوي دې نقل کړی د علامه ابن همام چې اکثر علما زموږ مړ ناوړي اسلام کې انک رسول الله باندې وما انت بمسلم في القبور ربي وجنواي قبر کې به تلقين نکو او د دې وجنواي سړي قسم خورو چې پلان کې سره به خبر نکوما په وجه خبرې حادث نشو او د قلقی سفانی په حوزه آخرت کې عائشې زهاب له مدینه اوري یو جماعت سره مرګره شي د علماونو او راځي کړي خبره قاضي ابو یالا د مشر صحابهونو نه حنابلهونو په کتاب ځان کې کې او حضرت بشکې په یو کوشش نه کښنو تا یو خبره مې ته بل راغله وې زه د امام حنیفه مذهب ولې مړ نه اوري او چې مړ وای نو شرک بلا پیدا کی نور امامانو چې اول من زحرا کوم د قسم تاسو د سګری دی قاضي ابو علاوي مدینه او یا حنبلی دی هغه دا و چې دا وذهبت طائف من غير علم الى سماع في الجمله سنه او وابن عبد البر اکثر علماء قدیم او اختقه مجلد کوي لکه څنګه چې مخ دی او حجت تشکیل په دې ما چې بخاری مسلم ګرځي انس نه تابو تلحنا چې هر کله د بدر شو غالب شو مسلمان او مشرکان باندې نو اینا قسم فصل پاسا شلو سره باندې یا تری سره باندې مشران قریش ته او ګل شو په کوه کې د کوه د بدر نه پیغمبر خدا واسطه ابو جهل امیه خلق بیا او خدای بیا بیا تاسو بیا مونږ تاسو ورکړو تاسو ما خو بیا مونږ عمر وی یا رسول الله څه خبر کې راځه تاسو شپه کې روان شي او پای خدای دې قسمي زما د قبضه کې دې تاسو باندې خاور دین کې نه دینه پرات مسلم کې جواب نشي راکوله یو حدیث یا اوسه جهته په حدیث کې شو ابو شیخ د موصل د عباد مرزوقه یو خدای مدینه کې جمعه له جوړ کاو وفات شو خبر نه دې چې په قول مې څه خبر دې د محجن جمعه کې بجارو کوم وی خان سب وکړو جنازه وکړه بیا وی کوم عمل دې خدای مو د مې خبره کوي یا رسول الله اوري چې ته ته پیغمبر خدای اوري انه اجابته قمر د جمعه کې ورکول بس اواز ورته بل دا د بیخي والحاکم سعود المهنه سم ودر په مصعب بن عمر باندې دا کوم مرګور باندې چې واپس وحدنا دې ګواهی ته ژوندۍ په دې الله باندې ملاقات له زه سلام دې غي پای خدای دې قسم دې مرګ دا په ذکر سلام دې په ملتان مگر جواب ورکړي تر قیامت پورې دریشو ضرب دې پیش کوم ابن عبد البر او عبد الحق شبيهي اسناد صحیح دی ابن عباس مرقوان نشي یو تان چې په خبر مسلمان ور باندې او په دنیا کې دې سلام دې کوي درشو دې د شمال د دنیا نه الرحمن دی اله ورو پر اخر شي کې روان دي جنایت سره یتاول هغه چې کوم وخت کاندې وسی د په هورو سره کاږي دل ورته شو د خلیل مسخاوي چې ان لبد او ذات قبري مرید واپس انه له اسمه او قران المواجب سویلی وی افعال اسم ثم من تهلنا ذا الله وتعورني لو انف واي بعد اجل ناوي مگر الله واي یا ناوی دس اوردل چه غاب پیدا ناوی وای ظالمون عدم السماعتا اصل دار تاویلات مکوا اصل عدم التاویل ناوی مریدو بس ناوی کنا او جواب کې دلائل نه یا ابو طلحه کوم حدیث ده د پیغمبر خدا ورول په تور د معجزې دی د پیغمبر خدا خصوصیت ته یو خبره بل عزت الشیخ مرسل له اکه خامخا دې په سره او خدای نه کو دې شي استعمال د خصوصیت سره قطاده وی الله او ژوند کړی بخاری مسلم صحیح دی حاتم دی مرغیلا ول په سب کړي ولر معنی هل تم مادر بكم حقا ابي وتي او او او وایو چې مې خبر ته ور غاوي خبر شو یا په سوال جواب کړو یا په خطاب کو محدود هغه ورسي بیا روان دی روان دی والحق مری اوری فی الجمله سنسو دو جواب الله پکی پیدا کی بباز عزو دو ملت قوت السمعی کلش دا اللہ رشید متا شاء اللہ نحو سمر خبر بما شاء اللہ سماوی جاؤ ارجع کې چې الله رسول بعد دویم دا دا چې مړې ناوري روح اوري دې رواسي د بدن نه او ممکن نه چې واوري بلکې احساس وکړي او دغه تعلق د بدن سره نه دا الله په قبضه کې دی الله علی سلزله دی طاقت او ورکړي چې کوم مخکنه قبل راشي څه مطلب شو والقول وجود قول السمع والعين فيها نفسها ان تسمع كل نفس دانه دي سماع مطلقا ده الله تعالى ده مشد نو دې کله او د روح په لاتر کله چې الله غواړي او یا او کله کله بعد دا روان دي روان دي دو پانی په دیو لګولې او ما د همام خبره کړې دي چې تاسو د همام کوته د همام رواتب القدیر جلد 1 صفحه 104 نو دا ټول خبرې ما دلته نقل کړې بهر تدبیر مری او یو قناوی دا مسله ده په دې باندې په خام هم بحث کړی زما په دې جناس دا شان ور شاته لیکي په بیان کې وو مسله اختم صفه مړې په خپل نه وي په تور د عادت نه وي په تور د حق عادت وي په دې وخت مولانا سیدی رحمت څخه په دې مقامات په دې کې په دې کې روان دي نو انک لا تسمع په دې متشریع کوي و ما رمت رمات انقل کړي نو غداري مطلب لکه څنګه چې پیغمبر خدا شګر راوسته او دا چې ګزازو او د ځل خلق په سر وکړه نو دا طاقت خو د پیغمبر نشته الله تعالی ما رمت رمات نو څه مطلب شو نو په تور د عادت باندې دا چې کله چې موږ شي راو ته تم تور شي دا په تور د خرق عادت باندې نو خلاصه دقه شو چې کله کله اوري یا بعض اوري یا په تور د خرق عادت اکه بیا دې په قتل روح الماء دغه په تو کبیر نو په جواب وکوا یا خرق عادت یا احیاهم الله الله جنبی کو یا د حجری وینا ژوندو تکي اصل کې او ظاهر کې مو توي چې ژوندو ته پر خپل حال پر استفاد براسي او یو سړی راغلی خو خاف خطر کومه ویلو یې زه دی وبن فاضل یم نو زما خپل راغلی نو ما په یو ملګری وینا وکړه چې پلان کې صاحب وای ذاکر الله ته زه ورځم او بحث سره کوم خو د خصوات ته نو سره وکم خپل وطنی نه نو نه راځي وته نشي غیر وته زار زه سبق لرم ته ولا په شهر دې کوم جمعات کې بکیر کې دا مدرسه وا زه ول لا نه راسم سبق زما یو شاګرد په تواري کې یو حافظ سید دی عبد الجلال دا نو هغه ما دا ثابت دی دا غي مخکوي پیر بابا وایي نو ما جنتی دی جنتی خو نه نه چې وایي جنتی شو الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين امنوا كانوا يتقون يوم البشرى في الحياه الدنيا دا خو خوش خبري وایي ته ما ته خوش خبري وګورئ ما دا مدارک راوړل وما انت نیتو بهذه الامه اذا كنت لم دوتا عن جلاتهم ته گمراه ده دا حاضر به متضمن کی مان د صارف لرا اړون کی لرا وما انت بهذه العمي صارفا عن ذلات چې ته واره د گمراه هو دا ورته الا من يؤمن بآياتنا مگر هغه څوک چې ایمان لري په ټول باندې هغه مرل دي نه کار دی او چاړه ګان دي په مسلمانانو خطاب دي وإذا وقع القول عليه کله چې واقع شي قول وینا په دې باندې نو وینا نه مراد وینا نه ده مراد نه چې کوم خبر ویل شي مراد قول مان په آیات کریمه کې نبی اسفاد وینا د قیامت شوی ده وینا به ثابت شي یعنی خبره چې په دې وینا کې راغلی چې قیامت برادي کله چې واقع شي وینا یعنی په دې وینا کې مې قیامت برادي چې هغه وینا ثابت شي یعنی زما په دې وینا کې چې مخابره وا چې قیامت براشي چې واقع شي وینا یعنی واقع شي قیامت او د قیامت مراد د قیامت نخرش قیامت قریب شي حدیث کې راځي یو ځلونی بحث کوي چې قیامت بکره د مسلم حدیث ته په سره پورته شو ابو حذیفه روایت دی چې لس نه راغلی نه نو قیامت نه راځي یو پکې دا پتول ارض دا د قیامت په نخو کې د قیامت ګل دوه قسم نه خېلي یو را قریب نه خېلي غټ نه خېلي اخلا راغلی او د قیامت وړې نه خېلي مستعد شر بډیر شي لګ دی قتل بډیر شي لګ دی شراب بډیر شي لګ دی زناګان بډیر شي لګ دی علم بکم شي دا ټول شي وړي نه شته دنه خو نه شته دنه خو نه شته او دا غلغي چې قیامت بالکل قریب شي نو کله چې واقع شي وینا من قیامت مراد د وینا نه چې په دې وینا کې موږ کومه خبره کوي چې قیامت پر راځي نو هغه چې قریب واقع شي من قریب شي او تعبیر د وقع شي د اتا امر الله د قیامت راغی ان خامخ روان دي نو واقعا واقع شو نو واقع کېدون کې او یقین د ګویا کې شوی په دې وینا براشي قریب د شرایط مستقبل شي اخرجنا لهم راو ته پاتې دي دا بطن ارضي یو دابه باندې د زمکه دا دا به خدای چې په زمکه خو یې کوي دابه یدب عن او دا من الارض د زمکه نه بوي دی وخت مهمان تر جملا کوي چې دا په طریقه د ولادت نه ښه چې دا په علاقې د بنی آدم او پیداوي یا د غوا میخنه دا په زمکه نه باخره وي او تابی پیش پہ او دابا اس نیز مانی ابو حمس و یعنی عظیم شان دابا کو ناشنا کو دابا اسو کوئی بنی آدم دے دان تک رازا نشکیاگان میں حضرت علی براش دا بین امرس دے علی علی براش دے دا دابا علی دے آقا پکی پکی نو قیامت نه مخکې حل تیری پیدا کیږي او چې پیدا شي نو بیا په یو ځل شي وای دا یو ځای او بعد دا ټول شي ګر امامان چې کوم دي دا ټول پیدا شي نو بیا به تل بیا به جاری چې مخالفت نه تاریخ سره جنگونه کوي عمر کوي دا شي ګر دا کومه ده بل عمار قسم دې په الله کې نن نو د خوراک مشکل حتی دا به تو عمار دې روانه حتی دې راوستو هغه وړي کجور خوري او کوڅ خوري یا بل اقدانا دې خوراشا عمار تر کېناستو سړي تعجب وکړ دې په خوراک اس کله نو کومه چې ما ته خو دلې نه سړي سبحان الله او قسم خوري دې دا دکنه دا علي وكل ما يرونه في ذلك كذب صريح په دې کې قول دی چې قیامت مخکې به خلک پیدا کیږي او بیا ورسره راځي نه ځان څومره حالت شاویل خلک دا پته یې هغه په باندې په خپل دا پرې په دې خو بری وي پاتې بلا دغه باندې وایي د پکې زما سي سوي دی زما سوي کم ابو تمون ول حق حدابت انسان نه لري چا یې غمار دې په خیر د قیامت یو مرغه تخته دی یو سرور انها غیر بل دی بیا روان او دای البحر خلق مختلف په ماهیت کې په شکل کې په محل د وتو کې په شمیر د وتو کې څومره براوځي څه وکړي د اختلافات دی کلام حق وان انا انما نقلت بعد ذلك دفن الشهوه في خلق تاتوز او زما اخر وقصار ما اخر زه یو دا بدع المشان في بي انسان نه الله به وبش په هر زمانه کې د سمت من الارض مانا دزمتنا لا بطريق التوار یو قل یو قل قل تیبو که بلا میرے چه عمر دیخوا عمر دا بس الارض رویو تو خلق مسلمان کو تو کلمهم خلق سر بی خبر کولی یا تکلم خلق بی زخمیان کو خلق بیشنان کو دام پکی یو قول لی خویل لسم چه چاویل لی فوشی دا گفونه پکی یادا وا زرسانو شیگانی علی دی نما پکی دل قول نکا چه عمر دی نو جواب کوي یا د الله کلام نه پدې کې بیا اضافه آیات د عظمت ته دا چې د الله کلام نقل کوي نو دا گویا کې الله بحث دی الناس کان دا د الله کلام دی نو هغه د الله کلام دی الناس او یا چې د الله یو خاص نقد قدرت ته نو دوی کې دا یو کې د بادشاہ خاص خلق دي نو خیلنا وفرسنا ورجلنا سیخا اصل خو د بل وی د سوی زمون اسونه زمون سوارو زمون سری یا فدی وجه وی یا الله کلام نقل کړي نو تکلمنا دا دا خبرې کړي بان الناس كانوا بآيات الله تنخبرس شو ياخذ الله كلام نقل کړي د الله کلام نقل کړي سموي كانوا بآيات الله او یا دا خبره څنګه د الله د خواصو نه ده نو د خواص چې بادشاہ چې نه رسوي د بادشاہ خبره ځان ته مستي خلق زمون په نخود خلق باندې یقین نه ساتو څه پوه شوې کنه ډیر ګډ وډ مې بوګي مې عمر په کدن نکا عالم په کدن نکا او بیا بلا بلا د دین پیدا کړې دا ټول مې بیا مې تحقیق سوي دي یو دا بدا عظیم الشان الله به د زمکه نه پیدا کوي چې قیامت قریب شي او نه علی دی نه عمر دی نه پار کلی کی دا بیری او دا خبر شاہ کئی نا خبر دا کئی چه الناس کان بی آیات اللہ خدا کئی بی آیاتنا چونکہ دا بادشاہ خصوصیت والا دا یا دا دا اللہ کلام نقل کئی نقل باللفظ نده دا اللہ لفظ نقل کئی خبر دا کفار سرا بی انهم بی ان الناس سو کوئی نخی بلا گئی دا سی روایت هم ده تنجید کافر مالی بنا خولا گئی فا امسا دا موسا پا دی پوشوی نو تختم انبو بی آسا موسا نخی بلا گئی ويوم يحصل كل امه هغه وخت یاد کړه چې راپورته موږ هر امت نه یو جماعت مما یکذب یاتنا هغه کسان چې تکذیب کوي آیاتونو زمونږ په هم یو ځان دې په یو ځای ساتل کېږي شي چې یو بل نه ځان لنشي او دلته وایي دا آیت من اشهر ما صلی به امامیه علی الرجعه چې حضرت علی راځي وقد تجاب الاخبار ائمه الهدى ان الحسن چې الله پاک به قیامت دما قیام د مهدی نه یو قوم وخت ورته کوي من اولیائه وشیاته یقول الله کامیاب شي دا خبره ممکن دي خو محال نه دي خو شي نه دي ګوره بار جماعت امام یوی د وضو خبر حکومت براشي او دا به زمو خبري وي واقول اول من قال بغداد سوق عبد الله بن سبا لیکن یہ پیغمبر بدلنے کی جابر الله کو سره مرګ په وجه د مسلم کې دا غي امي څه حل کوي او سمي کی او چې دیم قرار راغی وی دا ټول امامي شي دا ګاندا مشرانی دا ټول بدلني دا ټول غبي شي دي ښا وانت تعلمو ثم دار ده دې دا ټول خبري غلط دي والمعلوم ده آیات دارا دا قیامت وخت براشي او مراد دین عذاب براشي او بیا بار دابت الارض دي دا خبر دي دا په کتاب یان شي دا خبر دي مهدی په دریا کې غار کې ناشته او چې کله وراوي چې حدیث په تاول کې بچیا راو د غار نو سو اوس وخت کې چې د خپل دشمنان نه بدلی و عمر بوجو ابو بکر بوجو امام جن شو او بیا ودانو د حکومت راځي ولې راځي ټول غف شپ دا پکې شیګان خپل خبرې کوي ها حتی اذا جاءو چراج دې سوال جواب تا وای به الله پر ځون پر اکد تم بیاتی تاسو دروغ نه کوم او تاسو یې حاصل وکړي په دې په دې باندې له تاسو په تر سر وغلی وای او لم تدرو اما دا امو بل په دې پوښي اما دا کنتم آیا تاسو سعمل کاو واقعي بشي وینا د عذاب په دې باندې ثابت شي بما ظلم کوم په دې خبرې نه کوي قال بولي چې موږ ټول شپه لرا يسكن فيه چې په کې آرام حاصل روت نه روت قلبي علمي دي نه پوهې دي چې موږ ټول شپه په دې آرام حاصل دي والنهار وذو مبصرا يدو على ذا په دې کې دل کې شي ماوي زورا دي دل کې دا دې په اورات کې خلک دل کوي په پار کې خلک ګرځي راځي خپل کاروبار کې ټول دوش الا مشاء الله مگر هغه څه چې الله تعالی به هوښ کول نه غواړي په دې پوښتنه چې پاج کې څو پرشتي دي یا بل دې څه دي نو پکسته التوي وهم من فضائل يوم اذن امين فهمت ده پرشتي شي بي السلام شو ميكائيل شي اسرافيل شو دا دې پکې مگر هغه الله اراده هغه سره بیا توبه کوي شوی دی ما یې هغه مضمون مستلم دا پرب کې خلکو کتابونه کړی دو قران والا په عراق کې قران په عراق کې دو قران پرب کې دو اسلام پرب کې هر څوک هغه اسلام راوړي دا شی تم شي او بعد دام په وایا هغه دا تشکر دي لازمه روانه ده دا غر روان دي قران کې هغه په تکیه وترل جبال غتغور دا عمل دا الله دې صنعت ته الله دا مستر شو مؤکد شو د مضمون د جمله نو صنعا صنع الله عامل کټ جوړ د الله دې صفات مستر مؤکد شو الذي اتقن كل شيء هغه چې کراکن دی الله پاک پیدا شتر اتقن کراکن دی پیدا شتر کراکن کل شيء پیدا شتر حل شي دغه حکمت مطابق دې بعد هم درد دې کړی دې مکی معظمی را کړی دې رب الذي حرمها اگر چې حرام کړی دا کړی قابل قدر کړی او دې ته مستوای وله كل شيء وفقط الله بها يشي خلقا وملكا وتصرفا تقدر الله دی اوس پکې نوې خبرې کوي وای باید په پیانو شی او لله په وایم کنه مې وای نو له کوم شی دی د جاهلان په خلاف دی هیڅ مطلب دی کوم څه او امر ما ته وینا شوی دا چې زم د مسلمانانو اذا کلمات نه چې ساتخه بخار بخار یو سړي کتاب کړی د بخار نه غلو په دې پنجاب کې څه ختمونه کیږي امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله سو غراد را اللہ رفار کن ختم دے او ما ته وینا چې زه مسلمان یم انا تل القران ما نه مطالبه شوی دا زه په پرله پسې قران اتلو القران او واد ولا قرات پرله پسې قران لولم چې دا لارښود ده خپل ځان لپاره خو چې خطا شو ورته زه خو یې راوړم وای حمد بي ان الله خیر الله تاسو تاسو یو په ځان د الله آیاتونه دا ټول خبرې کوجول په دې صورت کې راغی نه یا تفصیل دی نو ګویا کې دا صورت وضاحت شو د هغه خبرو چې مکه شوارا کې فنا مل شي دا غي تفصیل شو بل په ثلثي صورت کې توبېخ ته کفاره وړي قیامت کې تفوس کې دي شي نو دلته د تفوس لپاره دا غي نه خواږه نور خبره پکې ته تیر شو هلاک شو کومو علا یعلو چې باب شي نسوان شروع شي تکبر شو چې علی علا شي من او چتواله شو بل تعالی تکبر پس مکه مثال وجعل حشدان ګرځون دي باشندگان دي کلی شان دالو دالو د چان یو کار اخلي او د چان بل اخلي 50 مکه سنباله 50 باندې کې 50 بل سکه یا سړي صاحب تمنهم کمزور غنه جماعت تاریخ مغلوب کړي بن اسرائیل او یو بل جماعت چې هغه غالب کړو او بیا استضعف زړه خبره او تعبیر چې په مضارع شو تازه حالت کوي زری خبره تازه کوي او ذبح نو ذبح يذبح ذبح يذبح نو ذبح هلکه يذبح وسه لاله وتغيره څه په مخ کې زبحکی زامن دلی و یستحی نساهم او جوان دی بیساقلی جنکی دلی ولی وی کاهن و تیلو ماشوم اسرائیل کو پیدا کیگی با ستا حکومت بختمائی زکتا اصلاح تاس بکی یعنی زیادہ توسو کما بیا دکتا زکما کاهن تس معلومات وی کاهن تس معلومات وی جواب درځي او کنه ولې کاینه ته باندې خبره معلومي کې نه څه ها خبر د پښتو راځي دا باندې سره کې دا چې تقوم دې پراو او راغله د بیت المقدس نه تو کو نشي دلې دي کپتان ابو اسرائیل د پراو بس خو به ما یو څه یو څه کتل نه کړی نو بل خبره کو ابراهيم صاحب خیره کړي اقتی مراد ما دا هم اسرائیل دی وایي دا ټول اسرائیل دی خدای په خبره خو ځین کې ناس تا وا چې دا کار وکومه چې د ماشوم پیدا شي پایت کې دلیل دی چې قتل د اولادو د پاره حفاظت د حکومت دا شریعت ته تراو دی الکان وجنا چې حکومت کې بچي سکولیان وجنا کالجان وجنا او د ظهیر وارثان د فرعون د زمکه ونمكنهم اغيل قرار لكم في الارض فازمتنا د مصر او خل فرعون ته حامان ته او جان داوی ته هغه خبر یې کړ حدود داګه نه دی رېدل د چانه دی دغه مستوفین یې لږ ځای وکړ هو هغه مونږه مور د موسی وحی معنا الهام په دې ډول واچو مور د موسی یو ته پرشتي راغلي یې خوب لیدلو انا زویه دا اندازه چې سینه ورکوه دې کې شم تفصیل کې وایي اته خو چې پیدا دو و دا په واسو دلته وینه سینه ورکوه فإذا خبت على چکل یریږي په دمان چې دا بوس کراونه به دی او د سن فالکه فی من دریاب ته واچو او دریاب نو مراد نیل دی او نیل خو تریخ نه خوږ دی وې دې تم بها وې ځکه چې خوږ دریاب هم وي او تریخ دریاب اگر دې مستعملي په څه کې په تریخ کې او دوارت مستعمل هذا عزم وجاج وراتم هذا ملح وجاج دی ولا تخافي مې راګه ځای بشي په دې پوښي په ځان نو زموږ رضا کې مراد بخشي او هم چې کېږي نو ذات ان رادو موږ واپس کوو دې الکترا تا ته په دې زمانه یو موږ واپس کوو چې تا ته او ګرځو دې د وسلیمنا فالتقطوا آل فرعون لقطك دلرا آل فرعون لقطه پیجن کتابونو کې لقطه او لقطه یادې معشوم سکور غیر پلاو کسو کې یا پادشان او زیر حواله مغه تسوي هغه تلقی ویل شي د چا جامي کپڑے باندې شي پیسې لقطه ورته ویل شي او سړي ته ویل شي لاقط نو لقطه کړه دلوا آل د فرعون دی خدا خپل کارو ویا بیماری فرعون قابلیت ته وینا کړه چې مقرب حبیب الله مسلم باندې هغه علاج کو چې واقعي مسلسل په ځمکه باندې بیا په سترګو کې رڼا و وته او دا خبر دا ماشوم څه شو نه دا ماشوم په دې ور کې جړا دا لا راوس هغه په سلام شو دا کې دي چې پیران بیا طلب شروع په ځان کې بیا دا څو ماشوم ته ورسي الله وحی په دې ته هغه شو او دې ور درې مې سینه ورکړه سلوه بیا تور اختلاف راځو یو دلا قصد کو یو لرګی دی برده ورته وي دا نیم تابوت کو یې هغه په ګوګل باندې بند کړو او دا پکې سرکان راول او له جوړ کو دی پکې مولزم خو یې پکې تل دی نو قطق غل على تراو يكون لهم چې شي دا موسی عليه السلام دغه پر عدو او دشمن وحزن او سبب دغم شي دی خو یې پاره نو کړی دی خو یې پاره کړی او یکون لهم عدو ولا هم یې بشي خدا انجام ناس شو دې تسوي لاند عاقبت یا پتو د استعاری باندې دی وختو د خپل والد لپاره انجام لا شي عدو حدناش بشک فرعون او حامان په ځان لري خطا کار دلته نقل کوي د دې ماشوم په طرف کې تقریبا لس اتیا زره ماشومان د وجه دي دې خلک فرعون چې اسیرا ټول کاین دی ورک ماشوم چې واستو مخکې ماوي د فرعون په کوټ لختي راغلو یا د فرعون د کوټ مزدوران تر څنګه راستي یا بل دې ټول شورای واستو او دا مې چې خاون ته ویلا تقتلو صيغه تعظیم مې وجنې مې وجنې نو مې وجنې اما کې تاسو بار بار ذکر لا چې متکلم کې صيغه تعظیم او مخاطب کې صيغه تعظیم او غائب کې صيغه تعظیم مصلا تقتلو مې وجنې دا پکې انها بشک خبر دادا کادت نزدی و لتبدی به چې په دې وضاحت وکړي قریب وضاحت وکړي چې یو دریاب ته چولې خبر نه دریاب یو لولا ربطنا على قلبها كمطلق ولا فرنسته داول مکرو لنکور تکون نو چې دا د رښتینی تصدیق کوونکو شما او کوم خبره کوي دا تصدیق وکړي وهم لا شو او دا فرعونیان د دې خبر خبر چې دا خور دا او دا یې ورو وحرم عليه المراد بند کوم په دې باندې المراجع سینې ورکول دلته حرمنا منعنا تحریم معنا تحریم تکمیل منعت مراد کته د خپل ماشوم بچی په پیسو باندې دې په خرچان دا خو اجرت نه ولا څه غواړل نه دوی دې راځي چې نه ورکه خپل ماشوم ولا سلمه بارو ته وخه ته مولانا ما فلا نسل بیا دا څه منم چې لك حرام انه كان حرام في ما تدين وكانت النبقه على مبهد النار حرام به وشرفه کې تقر عین حال یو پر سترګې دای دی شي چې بچي خدای ولا تهنه خپکیږي ونه تعلم چې معلوم کی چې وعده الله ما حکم شو حق ثابت ده ما ته خوب کې دروا یا ما ته الهام شوه له اوس مشاهده شو لكن السبق په دې نه کوي چې الله وعده ثابت دي ولما بلغ اشده حج وفيه فوق عمر واستوى برابر او د هر چا عاشق خو د اور بدل بدل سو په سلوي وخت کې سو په مخ کې سو په دې ته په سلوي نه اشتهارا سلوي کالي او دلته بیا نقل کوي ذي المرء واق الأربعين ولم يكن له دون ما هي حياة ولا ستر سره طريق ورسيږي د خواهشات مقابل کې حياة او فرض فضاه ولا تنقص عليه الذي مضى فيرا افعالات مرا ولا وان اصدر اسباب الحياة له الامه اگر په دې وخت اسباب د جن برابر شي دا چې موږ په دې کې خبر کې یو څه صدر وایي کنه سرکاري خلک یو څه صدر وایي دا دا چې په مصر کې مونږ یو ځای وایي دی خو په خپل ملک کې اوسېدو او دا نه خاص اوسېدو سر راځي نو د مصر کې اوسېدو د مصر راغې چې ګراوند په دې کې على حين قبل قيم العلا پټین د به خبرې کې د الناس وقت ته چې پاتې ده د نکې ده بنو او د خلق توقع نو پس تراته الذي فریاد وکړه ته هغه سره د شی د دلیل دی فطلب عوسو چې غوث راوړ دي پر سرو نسویا الذي يدعو په مقابل د هغه چاته د دشمن دی فاستغاثوا ونسله دلته استغاثه متضمن کی مان نسله الله پورا کو خدای سبب پورا شي هذا نعم شي کافر ملک او جهاد او جهاد به هذا نعم الشیطان اوس په دې کې ځکه دا ترتیب بسنګ کو په دې موږ نه پوهیږو شاوې چې مشارکت مغلق تاسو نه لې شي دا څه شي کافر وجه جهاد کې جهاد سوې هذا دا جهاد نسبوي ابیا رب انی ظلم تر ما زیاتی او زه کمزور یم څنګه دې ظلم ته ظلم کم ته وای زه کمزور یم نو فرض دې چې کمزور ځای ته خامخا څه خبره ته نه ظلم ان سوچ مې نه کړې فکر مې نه کړې په دې وخت کې مدارک وایي چې په دل لازم او ما چې دې په دې وخت کې مستامن او امر حاصل کړو د وطن قانوني مانلو دې بدلتا هغه کار نه کیږي قانون خلاف که په امریکا کې اوسېږي او د امریکي قانون دی مانو بیا ودای قیدی متات هغه خبره بالا معنی لا طاعت لمخلوق في مخلوق خالق کما خبره د خالق د حکم خلاف دی ابدا دی بوت په ساجي کوي نه کومه کوي خیر چې کوم شی د وطن قانوني د شرع خلاف نه وي نو هغه کې به حکم مانی اے زما ربا ما زیاته او ګناګار څه شو ځکه د احتیاط نه دی کړی دا ستا کتابونه نه وي او په دې کې کفاره شته دا کفاره ته وایي کفر پټول ته وایي نو په دې کې دا مړی ورته آزاد مسلمان ورته دا آزاد دی دا پکې شته نه په دې فقہ کې شته په دې قران کې شته نو چې اک خبرې کوي دا خبره نه کوي مولانا شیخ الهند رحمت الله او شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی مرحوم خبرې کوي چې دا د پیغمبرانو علیهم السلام نه ګوره غټ نه غټ مولا هم کې دي شي فقط ما نو صورت په لاس راوایا او دا بلا قصد الا مسلوط دي بلکې لا يسلو ايضا اي قول باسم الكبائر والصغائر دعا چې ځکه دا چې وو دې دا ته په ظالم او ظالم او دا قتل چې شو دا دې قصد شي وكان الاسلام بعد مقام الموقع تامل سوچو چې دا ما خو دا پکوله دا خو په خبرو کې سپور ته پکې تاګه او عادت د مقربینو چې وړو کې باندې خبرو شي نه غیر ته ډیر غټ خبره کوي اسو ګره پیغمبرین قبل ده لکه قرآن فارس منکم لما خفتكم فهب لي ربي حكما وجعلني مسلما اوس مولانا مودي کتاب ته کتل ما وی 126 صفحه راوړوا 127 صفحه راوړوا او کما رسائل مسائل حکس اول وشتما یکسو اچبیس یکسو ستائیس و دیکھو مستویم مخی ما ویلو سکت دیار آدم علیہ السلام پیغمبر دی او پیغمبران معصوم وی دا اللہ دا حکم خلاف سنگ وشو دا خبر وکړو نو مولانا جواب کوي و آدم علیہ السلام معصوم خدای خو د پرشتو معصومیت یو قسم وی او د بنی آدم معصومیت یو قسم نو وضاحت نشته کته وضاحت وکړه مې د مدري څخه نو تاسو مدري څه وایي چې پرشتي معصوم طاقت د ګنا نه لري او بنی آدم طاقت د ګنا شته او کوي خلاص وی دا خبرت الله معاف کو کدا خبر په خال رمون به الهام خود دی لري چې الله معاف کوم یا به الهام او تشیع ا مجرم چې بل څه په جرم کې ورسي سو ګوي دا مراد اسرائیل دی دغه کولا نو دیشو نو په دې وخت کې دام وایا د ظالم مدد باندې کې د ظالم مدد باندې کې اخرج عبد الرحمن بن منذر الاخري اتان له رضا هم څه تاسو زمارو دې لیکل کوي منشي دې سکیټری دې زمارو د حکومت په کاروبار کې دخل نه کوي مګر د په قلم مدن نه کیږي او د په قلم بهر کیږي دومره ولاور کوي او دومره دقه څنګه چلې اکه قلم ته قرضې ته راځي محتاج کیږي اکه قلم په دې کې وي نه خدای کان په دې کې مالدار دې چاره باندې کوي دا خالد بن عبد الله القصري وي تناور د عبد صالح خبره رب دې بما انعمت علي فلنكون ذهل المجرمين استاوذ فوت قلم بگزار کی الله بالوزي ورکي فسرغ علی ثابت او یا ابو عمر سره به ذکر کوما چې د نکیږي بار کیږي او په دې باندې خپل ځان به څو خیال سما هغه ته به لیکل کېده چې په تور باندې وهل کې نه وی لیکل به کېده چې مال غسل کې نه وی د کوه ورانولو کې مشه ته لیکل کېده نه رساله موسی څخه ورل رب ایمان انت علیا فلنكون من المجرمين ومرفوه ضرورتا او دا چې قلم دې کلمه کوا الله دې دې ته نکړي السلام پر دې اجتناب کو بل حدیث پیش کړي لا سو یو سره دی عبد الرحمن مسلم الزحاق ولا ساعت علی بخاری التوکا امام معاذ کا هغه نه کنه معاذ کا بادشاہ درنه ویلي نو مطابق کنه دا په دې ورځ کې موږ خلک کنه وی د ظالم مدد نشم کولی او چې قیامت یو حدیث ته او حدیث قیامت کې ظالمان څه شو د ظالمانو مشابه څه شو د ظالمانو وزګار څه شو حتی من لاقلهم دواقا او بلهم قلما چا چې دې په شونه کې هغه سیاهی چولی او کپڑے په خو دي چا ولا قلم رخ کړی ټول بدن شي په یو بکسه کې د وسپنی په جهنم کې بوا چول شي ولې پوښتنه ان تريد تلغار الا تكون جبارا چې ظالم تزمت د مصر کې قتل بچي وهل بچي انجام ته باندې ګوري انا وارد المسلمين شي خبر معلومه شو انت الحديث والتقال اعتراض عليه فهم قد تمسك قد تمسك او بیا موږ لري په ځدی باندې امراتین دوخه دي تزدان دفع کول کوي اوس دا بیا موږ متول ګوره ها سخرو بوي مفعول سدي صدف کوي مفعول سدي لا نسي نخربو مفعول سدي حتى يرجعوا چې واپس کی دا شپنتیان څه واپس کی مفعول سدي اوس د پردو خطا خبر څنګه دلیل دی چې راوړې مکالمت د پردې خبره په مقصودی خبره تاسو سره فرشي په لږ راوړې لا کومه یو ده تاسو توکل بس خبر تاسو سم کولای شي بعد خبر ا خبرې باندې دي څنګه نه راوړې پیغمبر خدا بیان څه وایي اے د پیغمبر بیان د خلق په شان نه یې کنه دا چې مونږه هغه خبره مونږ موږ په د خلقو نه کوو حتی چې واپس کی ریاش پنځه فتاس د خپل ولر او ابونا پلازم شیخ بوداد کبیر دی تو کوئی شعیب علیہ السلام سو کوئی دارد ترس جو دی سو کوئی دا غوراره دی پدی دلته اعتراض کې څنګه پیغمبر خداوند تعالی ته وینا کوي جواب دا دی چې خبره وسبان ده نه اکه ته د عادت خلاف د خلق په دې کې مختلف دي لکه یو شات عادت وی لکه بل عجم یو دي او عجب بل عرب بل دي مانډو ولا بل دي او دانو او دې کې اختلاف دی اصل سوق کاهن د حبرو سوق یې پرې کړو سوق یې شبارو والله اعلم په دې سره کې اختلاف او بیا په حضرت ابو شیخ عبد القاهر او شیخ صاحب الشاب خبر شو فسقال هما نخرو کو دو د هغه دور لپاره مفوض بیا او د تراجی چې یو کار بوتو آکان بلسو کسان ورته پستان به بوکه کته ابو کم ولا دمغه کا چار چا بوتو لنه ادو څه سګو دبل کو ثم تولى الى ذله خړو دکو بیا واپس سول تا نو تعریضا ډوړې غواړي فقال يا رب زما ربا اني ذچما لما د پادرش انزلت الي چې ته ما تعالی کوزه کړې راوېلې من خير مستقر فقير محتاج تی تاسو نو وي چې زوګه ما ډوړې راغې یا الله اوله هي صيغه جزاله کې ادنى ما سقيتنا مزدوري د هغه کتاب ته خرابول کړي دا کې جزاله ما سقيت سقيتنا فلما جاءوا چراغ غتا نو روان شو سره دلته روان دي او بیا راغی نه پس سوی د میوس روانه و مخکې روانه و نو دم وتقتل ای زمان رسل شه هوا رسل جامع خو دی خو کوي ما ته مخامخ کېږي فلما جاءه چراغ دغه سړي ته وقت ته قسم بیان ته وکړي چې دا غلې ما د دې چل شي او سړی مې مرګ نه نه او زرا په مخ خلک روان دي او زه تل راغلې ویلا تخف جریګه مو بشو د قوم ظالمنا دل ځای حکومت نشتی فقیل الذي دهم بیا نو مثال ما دا مختلفه من ضرب روان شو د شیخ صاحب لیدلو کما او دا مشوره علما کما د روړی نه دلته راځي دغه چې موسی په شعیب باندې هغه ما څنګه ډوړې خو شعیب ته وي موسی ته وي دا څنګه موسی اسلام ته وي زه خو پنا پرم په الله دې ته وګورئ وای نه ما خو ته به دا راوړې دې امو دې چې کورنۍ څنګه د عمل د دنیا په پیسو نه خرڅو هغه زمونږ د عادت ته چې موږ ډوړې ورکو موسی څنګه کېنه استغفار اسوک دایو ته چې دا حاجت مند په حاجت خلک وړي خوري شي ما تقدیر وړي وزیر معلوم شوا چې سړی معاملات کوي نو د خځې په خبره بخاری برابر خبره واحد حجت کې او کنه بیا څه وایا په خبره کې گواهان تکار کوي سړی نو دلته په دا وایا او خځه خبره کوي هم ته ول شيخه نو دا په وایا یو خځه او ته ویلې او دا باب د روایت او عمل کې لشي په قول روایت هم کتابات نه نه کو زنانه او کو پر دې خځه پنځه حالات قال احداهما یې په ویل یا بتی و پلارا استاجر مزدوری کا کنا طلب د مزدوری ته به کله چې یې ذاتی خدمت پلارا کوي کنا او ان خیر مستاجر خهرت دې مزدور کوي القوی من طاقت والا چوی او مان الداوی خسرین یو او طاقت امام بخاری هغه کتاب الجارات باب په جارو قال الله تعالى ان خير من استاجرت القوي الامين امام بخاري مزدوری پکار ده جائز ده مزدوری ته نه پیدې تملیک د منفعت بل ایواز کوم خپل پیدې ور کوم چاله په پیسو باندې دور به زکات کوم درې به کوم ناز به کوم کال به کوم کوټه بدل جوړما جامع بدل ګندما تملیک المنفعتی بنقد بعوض دې ته سوال شي دې ته مستوي شي باب راش او دوته کې په ویل د مر غوښته مزدور ختابه شو خو ال قوی جو چې بوکر اوسته شي کنه مزدور مې بوکر چې اوسته پس دې جامو د پر باندې په یو جامې د دې شوې چلو دروازې جمعو تر کنه وندو زبک القیم او دیم ته کې الامین چې امانتدار دې چې شي مخوي کې زمانه مو د غلاګانی کې داکي به څه بل څه کوي الامین دا په دې باندې صفات څخه چې امانتدار وي نوکر هم کو خو سار سبق راشي سکول ته نو چرته دې زو پلان کې کار الکه حاضر مو ولا او سم الله السلام علیکم الامین نه دی ټیب خرته پیسې تیاخی او بیا راکې په بل تک لګای وره دا ګره رخ خیانت ته زما استاد کتابونه لیکلي دي سره مزدور شو د فرم من لپاره باندې مرسته شي او نوافل نه په څو رکعات مسلم ګر رکعات مسلم نفل الله اکبر امزه پلان کېما دا ناروا ده نو ان امین ته په دیم ته غیر وځي کم کارم کولای شي او مانتدار دا دوه دي کې پکې دی خو دا تاسو کو چې قوي څنګه یې ګوره په دوه غټه بوتا دوه کار وکړو او په لار کې روان ماته خوري پرستایشا مخامخ چې راوړی کنه نو زمانه ما نظر لګي نو زمانه خبر کړی نو تورستو شه امانتدار خو نو یو خدا داوی شرک بدای او زم شرک دا او دویم کشاف والا وی دا نکاح نه دی شوی دا خو اصل واحدی کوي په خبره پوښي خبره به ګوره ورستو کوي وقال مغش استلم مالكم لا اله نکاح ابي الابن جويس دې مشورېنا او دا پکې نو شو خپل لسره ولې کې چاته بلتا ځان کې دي شي او دا پکې نو خبره کوا چې دا پسند کې دي شي دلته پکې